بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الصوم د باب د عبادتنا کتاب الصوم د روجی دا باب دی او دا حدیث نمبر 1891 نا دا باب شروع کیږي د دې نه مخکې منګه د دې نورو ابوابو د هغې ربط هغه منګه ذکر کړی وو امام بخاری په سر کې د وحی باب هغه راوړی او د هغې نه بعد بیا کتاب العلم د کتاب العلم نه بعد بیا په عباداتو کې مونځ هغه ذکر کړی وو د مونځ نه بعد بیا زکات شو د زکات نه بعد بیا حج او مناسک شو او اوس داغه نه بعد روزه ذکر کوي یو خدا چې کوم روایت په سر کې امام بخاری ذکر کړیو دلته بیا غ روایت راوړي چې یو اعرابي هغه راغلیو یو باندې چې راغلیو او یا د حدیث جبرئیل کې چې پای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کړیو چې ماته د اسلام باره کې خبر راکا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شهادتین چې لا اله الا الله محمد رسول الله به داغین بعد منځ به داغین بعد زکات حج و غیره دا نو په هغه روایت کي امام بخاري د همغه روایت مطابق هغه را روان دی او په سر کي علم او وحي ذکر کړي وا ځکه چې العلم قبل القول والعمل د عمل نمخ کې اول علم ضروری دی او د علم د شرعي علم داغه دارو مدار په وه باندې دی نو دی وجنا په سر کې د وه باب اغه ذکر کړیو سومي د حج نه بعد دا راوړ حالانکه عام محدثین روجا دا عموما د زکات نه بعد ذکر کوي داغي وجه دادا د عام محدثینو چې دا هم یو بدني عبادت دی او هر چې حج دی نو په دې کې بدن او مال دواړه لګيږي نو د دې وجنه عام محدثین روجا دا په حج باندې مقدم کړي خو امام بخاری حج د زکات نه بعد راوړو ځکه چې په زکات کې مال لګي نو په حج کی بدنم لګي مالم لګي نو داغه د مناسبت د وجنه امام بخاری حج او مناسک د د زکات په سیر راوړو د روجی نه بعد امام بخاری کتاب البیوع ذکر کوي د لین دین او د معاملاتو باب ذکر کړي نو دا هغه باب سره د دې ډېر تعلق و چې یو انسان دا غ حلال او اشیاء نه دی ځان منع کوي نو په بيوع کې په لین دین کې بیا چونکه دای کې د حلال او حرام ډیر بیان دی نو چې یو سړی د د د حلال او اشیاء نه د ځان ساتي نو د حرامو نه خو بده په طریق اولا سره ځان ساتي او د هر یو محدث داغه یو خپل انداز دی امام بخاری هغه د دې ربط او د دې مناسبت د دې خیال ساتلې دی روجا په لغت کې صوم صام یصوم صوما صياما د نصره بابنا په لغت کې دا په دوو معنو باندې راځي په معنا د امساک باندې د د یو سیز نه ځان بندول او د یو سیز نه ځان ایثارول او په معنا د خاموشي باندې هم راځي په قران کې صوم په معنا د د ترک کلام او خبرې نه کول په دې معنا باندې سوره مریم کې راځي چې انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسيا پای کې ماغه د لغت هغه معنا ده چې یو سړی خبري هغه پری دی نو په لغت کې دا په معنا د امساک باندې دا راځي د دې اصطلاحي تعریف هغه علما کوي چې الامساک عن المفترات الثلاثه ځان بندول دا غدریو مفتراتونه بیا هغه درې مفترات یو خوراک دی عن الاکل والشرب والجماع د دې دریو مفتراتو نه چې د دې په په په استعمالولو سره روجا هغه ماتيږي د دې دریو مفتراتو نه ځان بندول من طلوع الفجر الى غروب الشمس د طلوع فجر نه د صبح صادق نه اله غروب الشمس تر د نور د پریوتو پوري نو داغي دغه تعریف کوي باز او باز سره بنیه چې دی لبنیتم کې ابن کثیر هغه په تفسیر کې د بنیت خالصه لله عز وجل په خالص نیت سره چې یو سړی د مفترات ثلاثه او نه دغه نزان وساتي بعضی علما وی چیرې دا خو ډیر خلک کوي مثلا اندوان دي نو اندوان بم ځان د دې خبرو نه ساتي د مسلمان روجا هغه خو ډیره د پابندۍ هغه پکار ده د دې وجې نه ابن حزم هغه په محلا کې وی چیرې د دغه سیزونو نم ځان ساتل بلکې د هر ګنا نه ځان ساتل لکه نن چې څنګه د باج خلکو دا غي طریقه دا چې روزه کې د ګناهونو نه د ځان ساتلو اړه پروانه کوي نه نو بلکې عن المفترات الثلاثه وعن كل معصيه د هرې ګنا نه بم یو سړی اغزان ساتي د روجی فواید څه دي دارنګ د دې هغه حکمتونه او مقاصد څه دي بعضی قران ذکر کړی دي د ټولو نه چې کوم هغه غټه فائدہ ده او کوم چې هغه غټه حکمت ته د دې او مقصد دی نو هغه حصول التقوا لعلکم تتقون قران وی د دې د پاره چې تاسو تقوا اختیار کړئ او تاسو متقیان شئ امام بخاری د غایت دلته ذکر کړم دی د روجی د فرضیت د ثابتولو د پاره لعلکم تتقون بل د دې غټه فائدہ هغه تزکیه د نفس تا تزکیه د نفس دام نهایت ضروری ده و یزکیکم او پدې کې انسان د شهواتو نه او د خواهشاتو نه داغې نه نفس د انسان غلری شي بخاری کې روایت دا بار بار راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یا معشر الشباب اے د ځوانانو ټولګیا من استطاع منکم الباءه فليتزوج کم سړی په تاسو کې د نکاح طاقت لري په کار دا د چې نکاح دی وکي او چې کم سړی په تاسو کې د نکاح طاقت نه لري نو اغلا روجي نیول په کار ځکه چې په دې روجو سره تزکیه د نفس دا راځي او عجیب کار دا دی چې د انسان سمره دا خېټه نهروي نو چې سمره خېټه نهري دومره د انسان د اعضا دا ماړوي سترګې مړی وي غوګونه ماړی او انسان چې سمره خېټه ډکې نو دومره دا اعضاء او جوارح دا نار نه ورشي او دا وګي شي او بیا انسان لکه د هر یو ګناه بانی او د دې اعضاء په استعمال باندې په دې باندې باک نه کوي بلکې غلط استعمالي نو دویم تزکیه د نفس دا یې مقصد دی دریم دا چې په دې کې شفقت په فقراو باندې په مساکینو باندې او کم چې محتاج خلک دي هغه انسان ترایات شي او داغي سره خیرخواهی دا د انسان غواړي د دې وجه نه دی ته شهر المواسات وي مواسات یعنی د غمخواري میاشتا ځکه په دې کې د انسان په زړه کې د نورو سره غغمخواري پیدا شي ابن رجب حنبلی ابن رجب په 795 کې وفات دی د د کتاب د لطائف المعارف په لطائف المعارف کې ابن رجب وی وې د باز سلفنا تپوسو شو لما شرع الصيام دا روجا د شریعت ولی مقرر کړی دا نو یغیب ته جواب ورک چې لیذوق الغنی طعم الجوع د دې د پاره چې مالدار تم د لوګي لوګه دې اوسکی او د لوګي هغه احساس ته وشي نو فلا ينسل جائع نو دې باغه وګه سړې هغه بده نه هېري چې د تم د لوګي لګ احساس وشي نو پدې کې انسان د فقراو سره چې کوم د د همدردۍ جذبات د انسان هغه را ولاړ شي، بل د دې د فوایدو نه او د د حکمتونو نه یو دام دی چې په دې کې انسان د خوراک سکاک نه کوي نو د د تشبه راځي بالملائکه هغه ملکی خویونه په دکی راضی او دارنګ تشبه بالاله ځکه الله غم د خوراک نه مستغنی دی هغه خو خوراک نه کوي دا هغه خوراک ته احتیاج نشتا نو چې څومره انسان پروژه کې د دې خواهشات او د دې سيزونو نزان ساتي د خوراک سکاک نه نو پد کې هغه تشبه بالاله راضي د د اله سره یعنی هغه روحانی صفات په دکی دا راځی د دی وجنه الله فرمای روایت کې برام شي مخکي چې روجا زما د پاره دا وانا اجزي به او زبد دې بدله ورکوما حالانکه د نور ټولو عبادتو بدله الله ورکي خدا په دې حدیث قدسی کی چې روجا زما د پاره ده او د روجی یعنی هغه نسبت ځان تکړه دی اضافت تشریفی نو دغه دا بل د روجی فواید نه چې دا ډال دی لکه دا به مخ کی روایت کرا شي په بل باب کی چې الصوم جننه روجه روجه چې دنو دا ډال دی څنګه چې په جنگ کې په میدان جنگ کې یو یو شاسوار او په میدان جنگ کې یو مجاهد په یو لاس کې تور نیولی او په بل لاس کې ډال نیولې نو پای باندې د دشمن د وار نه پېزان بچ کړي نو دارنګ روجا دا د انسان د پاره ډال دی د سشي نه ډال دی انسان د ګناهونو د پاره د د د پاره ډال دی خو دا له چی د روژی چی کوم مقاصد دی چی په هغه مقاصدو باندی دی روژه ونیسی د جهنم د پاره یو د د اندرونی دشمن دی چی هغه سنګ چی مثلا په میدان جنگ کی انسان د دشمن نه پزان بچکی نو د انسان دو دشمنان غټ دی یو دا چی د د په نفس کی د د په بدن کی دن نه چی هغه ته نفس ویل کیږی او یو بیرونی چې هغه شیطان دی نو روجه ډال دی د انسان د پاره د دې دوانو دشمنانو نه د نفس نه هم ډال دی د د خواهشات او داسې زونه دا رکاوي او د دې د شر نه انسان ساتي او بل د شیطان نه ډال دی دارنګي حدیث کې دام راځي چې الصوم جنہ وحسن حسین من النار دا غ مضبوطه قلا ده د اور د جهنم نه نو یو د دې د فوایدونه دا خبره هم ده روجا انسان هر وخت نیولې شي سیوا د یو خاص ورځونه چې پای کې د روجی نیول هغه ممنوع دي او نهایت یو اهم عبادت ته او نهایت یو خ الله ته خوخ عبادت ته او دیزه کې امام بخاری داغي پړمبني باب کې داغي د فرضیت بیان کوي چې د روجی دا فرضیت دا د کمزې نه ثابت ته او په بل باب کې په دې نورو ابوابو کي بيا د هغې هغه فضائل او د هغې فضيلت ذکر کوي چې یاره دا یو اهم عبادت دی باب وجوب صوم رمضان د رمضان د روزي داغي فرضیت د نورو محدثینو په نسبانی وجوب او فرضیت دا په یو معنا باندې دي احناف صرف داغي ترمنځه هغه فرق کوي مقرر کړی شوی د پتاسو باندې روجا فرض کړی شوی د پتاسو باندې روجا لکه څنګه چې فرض وا پاغه کسانو باندې چې تاسو نه مخ کیو د صد پارا لعلکم تتقون خامخا چې تاسو پرهیزګار شئ تاسو کې تقوا راشي انسان متقی شي پدکی د الله د احکامو د د کولو داغه غ طاقت پیدا شي او دارنګ د ګنا نه د بچ کېدو دغه طاقت پکې پیدا شي نو یو خود دین امام بخاری د آیت نه د روجي فرضیت هغه ته ثابتې چې د قران نه د دې فرضیت هغه ثابت دی بل پدې کې دا تشبیه ورکړې ده نو د دې خو ګڼ علما دا غي غ تشبيهات ذکر کوي چې دا د صد پاره یو خود دې د پاره چې پتا سو لکه دا سړومبنه عبادت باندې الله نه دی خې بلکې تاسو نمخ کې خلکو باندې هم روزه فرض وا او دا د دې د پاره وی چې انسان ته یو عمل کول دا غي هغه آسان شي یو دا بل دا یا خدا تشبیه دا په فرضیت کې چې څنګه چې پتا سو باندې فرض دا د سستاسو نمخ کې په نورو باندې فرض وا ای باندې روزي نیول هغه فرض وی بازوی چې دا فرضیت په رمضان کې دی یعنی څنګه چې پاغي باندې په رمضان کې فرض وا دارنګ پتا سو باندې په رمضان کې فرض دا کما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون د دې آیت د لاندې النکت والعیون کې امام ماوردی تفسیر ماوردی ناغه بیا دام ذکر کوي چې په نصاراو باندې روجا هغه فرض وا نو اغي پی په پوړی او په جمی کی اغي هغه موسمونه هغه تبديل کړل او لکه هغه څنګه چې د مشرکانو هغه نسیه ذکر کړي چې یو شهر حرام یو میاش د عزت هغه به بل میاش هغه به وګرځولا نو دی دا سه وکړل چې را دا خو په ګرمۍ کې هم دا روجي راځي نو د هغې په ځای باندې هغه میاشتې نه دی یو شل ورځې هغې په کې سیوا کړي پنځوس یې کړي پنځوس یې کړي او هغه نو هغه د اوړي هغه هغه بس جمی تکړي او داسې موسم ته کړي چې پای کې په اسانه نیول کیږي نو بیا د ټایم فرق نو هغه ویل چې یاره راشه زداغه په بدله کې دا یو شل روجي دا په کې سړې سیوا کې شل یا یوش روجي هغه په کې سیوا کړي نو دغه یو بدعت پکې هغه بیا هغه شروع ک نورم داغي مختلف توجیهات هغه ذکر کړي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل دا روایت مخکم تیر شوی د بخاری په سر کې او په هغه ځای کې د امام مالک نه دلته امام بخاری استاد بدل ک او په دې حدیث کې بعضی الفاظ غم راضی چې هغه په مخ کې هغه روایت کې هغه نو تیر شوی مثلا په دې کې دا جمله وا دا جمله راضی دا مخ کې نه وته رشوي د امام مالک په روایت کې فاخبره رسول الله صلی الله علیه وسلم بشرائع الاسلام دا په دې سند کې دي حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن طلحة ابن عبيد الله ان عربيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم یو باندې چې راغې د الله پیغمبر لا ثائر الراس ببر سر په داسې حال کې چې ببر سرو یعنی اخته هغه ګډ وډو د سفر هغه آثار هغه په ښکارېدل چې را د لری زین راغې انسان چې د هواګانی ولا د ویخته وای نو هغه ببر شي فقال نو وی ویلې تپوس یو ک یا رسول الله د الله پیغمبر اخبرنی مال خبر راکا ماذا فرض الله علی من الصلاه حالانکه دلته په حدیث کې لفظ د فرض راغلی دی او بخاری باب تړي د وجوب یعنی په دې حدیث کې بار بار د فرض لفظ راځي مطلب دا د محدثینو په نسبانه او د نورو ائمه او ثلاثو په نسبانه فرض او واجب دا یو اصطلاح ده ماذا فرض الله علی من الصلات چې سفر اسکړي دی الله په ما باندې من الصلات د منځنا یعنی څو منځونه په ما باندې فرض کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل الصلوات الخمسه پنځه منځونه دای در باندې په شوا روز کې فرض کړی دی دا فرض دی الا ان تطوع شیئا مگر دا کته زیاتیو کې شیئا یو شی یعنی د فرایض نه علاوه بعضی سنن دی نوافل دی مستحبات دی اغا کته کول غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پای کې د دې وجنا ک یو سړی د د د شهادتینو گواهیو کی او د په ارکان اسلام باندې د مکمل پابندیو کی او د د کبایرو نه د ځانو ساتي نو صرف د شهادتینو گواهی د کبایرو نه یو سړی ځان وساتي د لویو ګناهونو نه سړی ځان وساتي نو الله وی چې کم تاسو هغه واړه ګناهونه دي هغه به د تزه معاف کما او تاسو به هغه د جنت هغه د عزت ځای کې دن نکم نو چې د کبایرو نه یو سړی ور سره ځان وساتي نو الا ان تتوع شیئا مگر دا چې ته نفل وکي مګر دا چې ته زیاتی عبادتو کې شی ان یو شی نو هغه زیاته فائدہ ده بل دا چې په دی باندې هغه د فرایض چې کم کمې دی هغه په الله پورا کوي فقال خو د اسلام پیغام ډیر واضح دی یو سړی ک پلند باندې په اسلام پاغي باندې ځان په یول غواړي نو اسلام شهادتین دی په دغه باندې ځان پوی کول دي او په دې ارکان اسلام په دې باندې عمل کول دي فقال اخبرني بما فرض الله علي من الصيام نو بیا یې ته پوسو کو چې خبر را کما تا پاغه سبانه چې فرض کړي الله په ما باندې من الصيام دروجونا کومې روزي را باندې فرض دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل شهر رمضان پتا الله پنځم پتا الله د روز د میاشتې د رمضان د روزي اغه در باندې فرض کړی دي ها الا ان تطوع شیئا مگر دا کته نفلی روزي نسی مگر دا کته یو یو زیاتی عبادتو کې شیئا نور شیان مطلب کته نور روجی هغه نفلی نسی هغه بیل خبره ده فقال اخبرني ما فرض الله علي من الزکات خبر را کما تا دا غس چې فرض کړي الله په ما باندې د زکات نه نو فقال راوی وی فاخبره رسول الله صلی الله علیه وسلم بشرائع الاسلام نو دل خبر ورک د الله پیغمبر د اسلام په احکام وبانی د اسلام په شریعت باندې په احکام باندې د خبر ورک قال دا اعرابي وی والذي اکرمک او قسم می دی په غزاد باندې چې تعالی عزت درکړې دی او تی عزت من کړې او تعالی عزت درکړې دی په حق باندې تی په حق سره را لګلې مخکی د ده جمله تیره شوی وه، لا ازید علی هذا ولا انقص منها، نو د هغه جملی معنی یو معنی لکه دلته په حدیث کی هغه واضح ده، نوری معنی محدثین کوي خو لکه دا معنی په حدیث کی پخپله ذکر ده، لا اتطوع شیئا چې زبا زیاتی یو شی نه کوما زه به نفلی یو شی نه کوما ها البته ولا انقص مما فرض الله علی شیئا لیکن زه به کمې نه کوم د هغه فرایضو نه چې الله په ما باندې مقرر کړی دي د فرایضو نه به کمې نه کوم یعنی ولا انقص منها ها لا ازید علی هذا د دې فرایضو نه سیوا چې کوم نوافل دي یا کم نور زیاتی عبادات دي مستحبات دي البته هغه به نه کومه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زکه عالم الغیب خدینه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر فرمایل افلح دا سړی کامیاب شو ان صدقه کچرته دی رشتیا وایی که په دې خپل داوه کې رشتینه نو دا کامیاب دی یا راوی دا الفاظ وی چې او ادخل الجنت جنت ته بدن نکړې شي ان صدقه که چرته دې په دې خپل داوه کې رشتینه حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینی ته راغی نو د عام طور باندې دا خبره معروف او مشهوره ده مدینی ته راغی نو چې په مدینه کې ولیدل یهود دلته د د عاشوري د غیر روزه بم نیولا یو خدا دا بل دا د په دې بل روایت کې دا راځي چې قریشو یعنی دا د په اسلام کې په مکه کې هم لکه دا خبره معروفه وا ځکه عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې قریش به هم په زمانه د جاهلیت کې روزه نیوله د عاشوري او چې بدل ته پیغمبر مدینی تراغه ان دا نه ده چې نبی علی سلام صرف د يهودو د وجنه د عاشوري غروجه اغه نیولې ده بلکې ها البته په هغه وخت کې پیغمبر بیا حکم ورکو چې تاسو د عاشوري غروجه اغنی سي خو لیکن دا د مخ کې نه یو معروف خبره وا قریشو بنی ولا نو چې مدینه تراغه ته پوسې وک چې دا يهود د څه خبره روزنی سي وې په دې ورځ باندې الله موسی عليه السلام له نجات ورکړیو د فرعون نه وې ښا وې بیا خو مونږ ډیر لایق یو نحنو احق بموسی منکم نو ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې سوامن نبی صلی الله علیه وسلم عاشورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د د لسم محرم عاشورا د عشرینا عشره لسو ته وی د لسم محرم اغروجا اغینی اونیولا و امر بصيامه او حکم یو کده دی پروجه باندې چې تاسو دا روجه ونیسئ تاسو هم دا روجه ونیسئ فلما فرض رمضان پس هر کله چې رمضان هغه فرض کړی شو یعنی د رمضان روجي هغه فرض شوی نو توریکا نو دا د عاشوري روجا دا پرې خودې شوا خود دې صرف هغه فرضیت یا وجوبي منسوخ شوی دی په دې بل روایت کې راځي هغه استحباب هغه اوسم پاتې دی وکانه عبد الله او عبد الله ابن عمر کوم چې د دې حدیث راوی دی لا یصومه هغه به د عاشوری دا روزه دا به نه نیولا حالانکه سمرا ابن عمر د پیغمبر په هر عمل کې هغه تابع دی وکانا عبد الله لا یصومه او عبد الله ابن عمر هغه به دا روزه هغه نه نیولا الا ان یوافق صومه مګر دا که د عاشوري دا روژه به موافق شوه د هغه د روژې سره یعنې ابن عمر به چې د په میاشت کې نورې کومې روژې نیولې یا مثلا هغه درې روژې یا داسې د د پیر او د جمعرات دغه روژې نو که چرته دا د عاشوري ورځ به د دغه روجو سره په کوم ورځ باندې رااله هغه به نیولا نور ابن عمر به د عاشوري روجا هغه نه نیولا حدثنا خو البته نیول څنګه چې په حدیث کې راځي چې په دې کې د د یو کال د ګناهونه هغه په معاف کیږي د عرفه پر روزه باندې د یو کال هغه مخکینی او د یو کال چې هغه کم را رواني کم چې صغایر دي هغه په الله معاف کې ځکه د کبایر دغه د پاره توبه ایستل هغه ضروری دي او په دې باندې د یو کال ګناهونه هغه په الله معاف کوي ښکاري داسې چې دا د مخکې نه د ابراهیم علیه صلات وسلام د وختو نه دا را روانه و شاید چې دا غې نه مخکې نه ثم امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بصيامه د دې وجه نه د عاشوري د دې د شیعو د دې سره د محرم سره هیڅ تعلق نشته ځکه شیعه خو درستو پیداوار دی لیکن د عاشوري روزه د د مخکې نه را روانه ده ثم امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بصيامه لیکن بیا حکم وکړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عاشوری پروژه باندې خصوصا چې کله مدینی تراغه يهودو دا نیولا خو لیکن حتی فرض رمضانو نو امام بخاری دلته چونکی وجوب د رمضان او فرضیت د رمضان ذکر کین نو پدې کې دا لفظ د فرضا په مخکې روایت کې تیر شو بلکې درې وانو روایتو کې فرضا او فرضا حتی فرض رمضان تر دې چې رمضان فرض کړی شو وقال رسول الله سلام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د عاشوری باره کې ویلي من شاء فلیصم د چا چې خوخوي نو هغه د عاشوري روزه نیسي و من شاء افطره او که د چا خوخوي نو هغه دی بوزکې او هغه د روزه نه نیسي روجا دا ډال دی څنګه چې ما مخ کې ویلي چې په میدان جنگ کې یو مجاهد یو جنگ کوون کې هغه په یو لاس کې هغه تور نیولی په بل لاس کې خا په بل لاس کې هغه ډال نیولی ښه او دا حدیث دا حدیث قدسی دی ښه ځکه چې په دې کې بیا مخکې بعضی الفاظ هغه را روان دي چې هغه یعنی الله ته داغه نسبت کیږي نو د دې وجنه په دې حدیث باندې دا حکم دا حدیث قدسی دی اسیام جنہ روزه چې دنو دا ډال دی او دا ډال دی د هغه ظاهری او د باطنی دشمن نه د نفس نه او د شیطان نه دارنګ د اور د جهنم نه دا ډال دی او ډیر مضبوط ډال دی نو هر کله چې دا ډال دی نو فلا يرفث ولا يجهل پکار د چې یو سړی هغه د شهوت خبرم نه کوي ولا یجهل او نه د جهالت خبري او د جهالت کارونه کوي کم چې د جهالت کارونه دي او د جهالت خبري دي دارنګ فزول بکواس ته یو سړی دی هغه نه کوي نو چې یو سړی په روجه کې د د شهوت د خبرو نه دارنګه د د د جنسي جذباتو د خبرو نه یو سړی ځان نه منع کوي او د ټوکې ټقالي او دارنګي غپونه او دارنګي په غپ باندې روزه لنډي په فلمونو او په ډرامو باندې روزه لنډي نو دا روزه به د د لپاره خاک دا دا ډال شي خاورې به د د لپاره ډال شي نه ډال کیږي داغه وجه څه ده بس صرف خلی ته هغه کورې اچولې دی او داغه د وجه نه بس صرف د خوراک نه او د سکاک نه ځان بند کړي دی ورنه روزه چې ډال ده نو هغه په دی باندې چې یو انسان به د خپلو خواهشاتو نه د دین ځان ساتي ولا یجهل او دی به د جهالت خبرې او د جهالت کارونه نه کوي لکه یو دا غ جهالت د کارونو نه جنګ دی او دارنګي کنزل کول دی و ان امرؤ قاتله کچرته یو تن قاتله د د سره جنگ کوي د روجي په حالت کې او شاته مه یا د ته کنزل کوي نو فل یقل پکار دا د چې دیو ته په جواب کې وي انی صائم چې زما روجه ده مرتين دا خبره نبی له صلوات والسلام تاکیدن دوزل وکړه چې دی دی ته وی انی صائم چې زما روزه ده یا دا پیغمبر دا خبره دوه ځله کړې ده او یا دا چې مرتين دا سړی مراد دی چې د دې دا خبره دوه ځله وکي او یا بازي وای چې د دې یو ځل په خپل ذهن کې دا خبره راولي ځان ته د رايات کې چې اني صائم زروجما او په دویم ځل لکه د دې د پخله باندې موي چې روره زما روزه ده خو باجی سړی لکه هغه په دې خبرو باندې نه پويږي هغه وي خاطه په ما باندې سره جرا خرسي لیکن جاهلی نو هغه په نورم جهالت نو پکار ده چې یو سړی هغه ځان ته دا خبره را یاد کی چې زما روجه ده وین امرؤ قاتله او شاطین روجا یو داغه د فواید نه دا ده چې دا انسان له د صبر تلقین ور کوي او انسان کې صبر راولي اوس چې هر کله پتا کې صبر ناراضي د روزي د وجه نه نبیا ستا روزه دا غیس فائدہ نشتا څنګه چې حدیث په دا برام شي چې یو سړی هغه په روزه کې مل لم یدع قول الزور والعمل به یو سړی چې هغه د دروغو د خبرو نه پاغي باندې د عمل کولو نه یو سړی هغه پریدي نه نو فلیس لله نو بیا د الله د پاره دې ته هیڅ حاجت نشتا فلیس لله حاجت ان یدع طعامه و شرابه نو د الله د پاره بیا هیڅ حاجت نشتا چې یو سړی هغه خپل خوراک سکا کغه دی پری دی اسی تش خلی بند کړي دا او نور خود دا غلغویات نه داغې نه غزان نه بچ کی د روژه دار د خوله هغه بدبويي دا الله ته دومره خوښه ده د د مشکو داغي د بوی نه یعنی ته سوچ وکا چې د روجی د روجی د وجه نه د معدې نه چې د انسان خوله ته هغه کومه بدبويي او کوم وګم هغه راشي هر کله چې د روجی سره تعلق ته نو چې د روجی سره د یو سیس تعلق ته هغه الله ته دومره خوښ دی نو روجه به الله ته څومره خوښوي بعض خلک لکه امام شافعي ته د دې نسبت کیږي چې هغه به دا ویل چې هر کله دا بدبوئی دا وګم د خلی دا الله ته دوره خوخته نو د دې وجنه په حالت د روزه کې یو سړی هغه دی مسواک نه کوي خو لیکن دا قول دا خو یو خو د مسواک چې کوم فضیلت راغلی دی عموم په هر وخت کې نو یو خدا دا غینه خلاف ته بل دا چې نبی علیہ السلام خپل عمل چې په حالت د روزه کې هم د الله پیغمبر هغه مسواک وهلې دی بل دا چې لکه دا د خلی ګندګی نه ده بلکې دا خو هغه د میدې نه چې کم وګم دی هغه ته روزي نو کې یو سړی په خله باندې په خله کې مسواک هم وای نو بیا د معدې نه هغه نور دغه به راځي نو هغه پاکیږي نه د دې وجه نه لکه دغه قول دا مرجوح دی اطیب عند الله من ریح المسک دا اوس چې دا کم کلمات دي نو دا غد د حدیث قدسی یترک طعامه و شرابه و شهوته من اجلی یو سړی پریږدي هغه خپل خوراک او خپل څکاک او خپل شهوت من اجلی زما د وجه نه زما د وجه نه یو سړی دا خپل خواهشات دا پریدي شهوته خپل خواهشات دا پریدي د دې وجه نه په کار دا ده چې یو سړی په روجه کې خپل خواهشات هغه کم کی پریږي دي مکمل توربانه اوس چې ته په روجه کې د زیات خوراک نه منې کیږي نه د دې مطلب دا دی چې ته خو شهوت نه پرې دی دارنګ یو سړی په روجه کې جماع له سره د دین چې د خپل کور والا سره جماع غ جایز ده یو سړی ول بیا په روجه کې نورم زور ورکی دارنګ یو سړی نورو سيزونو لا غ زور ورکی کم چې شهوات دی غیله زور ورکی د دې خو مطلب دا دی چې دی خو د روژې په فلسفې د سره پوهه نه دی. په کار دا ده چې یو سړی پریدي خپل دارنګي خوب دی چې یو سړی اوس په روژه کې خوب لزور ورکی او خپل شهوت لزور ورکی د دې خو دغه مقصد دی چې اره د خو د روژې په مقصد دی نه دی پوهه الصيام لي روجا زما د پاره ده نو دا نور عبادت خوم د الله د پاره دي خو یو خدا اضافت تشریفی دی چې روجی نسبت د دې عبادت نسبت الله ځان ته کړی دی او بل دا چې فتح الباری کې ابن حجر د دې جملې لس معنی ذکر کړی دی چې روجا هغه زما د پاره ده نو یو دا چې اضافت تشریفی دی بل دا اصل کې بدی کې ریا نشته انسان چې بل ته په خله باندې ونه وي د رمضان د روجو نه علاوه ځکه رمضان کې ټول روجه نیسی که یو سړی بل ته په خله باندې ونه وي نو ان بل ته پته نه لګي چې را د روجه ده په دې کې هغه دریا داغي هغه احتمال نشتا کم دی بل یو وجه دا ذکر کړی دا چې په نورو عبادتو کې خامخه د الله سره شرک کړي شوی دی لیکن پروژه کی د الله سره شرک هغه نه دی شوی په نورو کی مثلا مونږ دی نو پای کی رکوع سجده دا د غیر الله د پاره شوی ده دارنګي مال دی نو مال د نورو د پاره نظر او نیاز او منښت یغه کیږي روزه دا سده چې دا د غیر الله د پاره نه ده شوی لیکن کنن سړی مشرکان وګوري نو مشرکان نن د غیر د پاره روجیم نیسی یادا چې په دې کې هغه تشبه بالاله دی چې الهي چې کوم هغه صفات دي ملکی چې کوم صفات دي روحاني چې کوم صفات دي چې هغه د خوراک نه کول د سکاک نه کول په انسان کې هغه خوونه هغه پکې راځي او واقعي پروژه کې یو نورانی قوت او نورانی طاقت ته خدغه دا چې روژی سره پکار دا ده چې یو سړی په هر یو سیس کې د اعتدال نه کار والی او لکه څنګه چې مثلا یو خو هغه بهترین روژه د صيام داوود دا چې هغه به یو ورځ روژه نیول او یو ورځ به داغه کوجه وا یو خو هغه ده یا مثلا یو سړی په هفته کې دا دوه ورځې د پیر او د زیارت دا روجې نیسي یا په میاش کې هغه درې روجې نیسي خو چې انسان که مثلا روجې هغه ډېری نیسي په کار دا ده چې بیا ورسره د د پښمنی او دارنګي د د د افطار چې پای کې انسان دغه کوي خوراک کوي نو زه انسان ته به قوت او طاقت هغه حاصلېږي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه با د روجو په نسبت باندې هغه به مونږ کو هغه به ویل یره روجا زما بدن هغه کمزورې کوي او بیا زه د عبادتو نه پریوزما نو ابن مسعود هغه به د روجو په ځای باندې مونږ به ډیر کو مونږ ډیر خو خو مونږ ما ته ډیر خوخته د نفلی روجو نه دا د انسانانو غ طبیعتونه نو الصيام لي روجا زما د پاره ده وانا اجزي به یو خو چې د دې کوم عام معروفه معنا ده هغه دا چې دا په معروف صيغي سره وانا اجزي به او زبد دې بدله ورکوم یعنی د دې سمره بدله ده نو هغه الله ته معلومه ده اسی عام طور باندې دا ورپسې جمله چې دا عام طور باندې د نیکی قاعده خدا د والحسنه بعشر امثالها او د نیکی داغي اجر په لس چند باندې دی دا خود نیکو عامه قاعده ده چې روجم پدی کې راځي خو لیکن الله چې فرمایي چې روزه زما د پاره ده او زبد دې بدله ور کوم نو دا الله غ اجر غ به به حساب دی سبع سنابل فی کل سنبلة مئة حبه اوسه وچند هغه اجر هغه الله سیوا کوي د انفاق فی سبیل الله د نیکی باره کې خو عام قانون هغه لس چند اجر دی خو لیکن څومره چې اخلاص ډیری او د دې بعضی عبادتو د دې لاله خصوصي فضیلت ورکړي دی نو یو دا غین روجم دا چې د دې بدله به الله ور کوي او هغه بي حساب اجر او بي حساب دا غي بدله ده دا عام معنا ده یو پدی کې د صوفیا او معنا ده د صوفیا او معنا ناغه وی چې اغي اغي دا مجهول ویلې دي چې الصيام لي روزه زما د پاره ده وانا اجزا به او زه د دې بدله ما یعنی مطلب دا چې یو سړی روجی نسی نو الله یې په بدله کې وته زه ملاویږم معنا کې څه برایي نشته خو کوم چې معروفه معنا ده یعنی زه به د دې بدله هغه ورکوما په ورځ د قیامت نو په دې کې هغه فضیلت د روزي او د نورو ابواب کې بیا نور فضایل هغه را روان دي نو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین